دا کې تسمیه ویل په وضو باندې یعنی استنجا نمک کې د چارداب نمک کې احناف په نسبان دي مسنون زبد د مذهب دا شکو احناف په نسبان دي یا مسنون یا مستحب مندوب زمون باج متون کې سنت لیکل او باج مستحب وایي التسمیه علی الوضو په حین د تذکر کې واجب فرض دی او تسمیه نو وی نه بیا اودس کیږي ابن امام رحمت الله علیه په قول باندې تسمیه علی الوضو واجب اصحاب الظواهر په نسبت تسمیه علی الوضو فرض هغه په خبر واحد باندې مو فرض ثابتې او ما عرض کړو د دغه د ابن امام رحمت الله علی موصوف د په صفت د اشتهاد باندې چې یو لس مسائل دا دي چې دا داغه د تفردات دي زمون قاعده دا ده چې خروج د مذهب د ټول اقوالو نه نه پکاره دی وینا د ابن امام رحمت الله علیه تلمیذ چاغه موصوف د په صفت د اجتهاد باندې قاسم بن قتل بغا رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کوم مسائل کې زمونږه د شیخ ابن امام رحمت الله علیه تفرد ده نزولینو زمونږ داغه تفردات ومه هغه یو لس مسائل کې تقریبا د ابن حمام رحمت الله علیه تفردات دي هغه یو لس مسائل کې دا یو مسله التسمیه علی الوضو واجب فی التسمیه علی الوضو حدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمان نبي نبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نزدی وجنا اصحاب الزواری پر ازبان دی تشمیع علی الوضوء فرض او دا امام صاحب په قول باندې تسمیع العضو په تذکر کې فرض او نسیان کې عفو شوافی او سنت وای احناف سنت یا مسنون ابن امام رحمت الله علیه واجب لیکن دا داغه تفارود ابن عربی رحمت الله علیه کلی تسمیع العضو کې قوی روایت نشته نو شکوی روایت نشته فرض د کوم ځای ثابت دی ته په زیات نه زیات د مسنون او ندب او استحباب سنت به ثابت دي ایا موږ ویل لا وزوات ولا وزوال لمن لم يذكر اسم الله عليه دا نه د جنس نه ده نه د کمال ده کامل او دس تسمیع علی الوضو باندې ربیع الترائی امام مالک رحمت الله علیه شیخ قول نقل کوي ان تفسیر حدیث النبی صلی الله علیه وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه انه الذي يتوضا ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاه ولا غسلا للجنابه دې تدوین مراد نیت ده دې تدوین مراد نیت ده وای هغه حدیث لږ کمزور دی نه دا حدیث کوم ځای کې قوي دی ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي په باب د تسمیع علی الوضو کې یو روایت نه ده ثابت در قطنی ګڼ ذکر کړی نو چاول حلف ورکړ سوګنو ګج دا روایت نه صحیح دي حلف نه کړی شو تسمیع علی الوضو کې یو روایت چته نشته نو وجوب او فرض د کوم ځای ثابت دی خو د زیات زیات استحباب او سنت ثابت دي يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها لاس د وینځلو نه مخکې دخول الید فی العنا نه د پکار او دا حالت د تیقظ کې او حالت د خوب دواړو کې حکم دی چې اودس کول نه مخکې درې ځل لاسونه د مړول نه مخکې وینځل مسنون مستيقظ من النوم چې کوم حدیث کې راځي زموږ فقها په متن کې ذکر کوي دا د پاره د تبرک د حدیث سره ذکر کوي ورنه مسله عامه ده چې سره په ویخه اوس ما سپخین او د سره کوي چې ادم کې مخ خلاصنه وینځل مسنون مستيقظ من النوم چې کومه دا جمله فقها ذکر کوي دا نه چې تبرک د پاره فإنه لا يدري أين باتت يده زګ دې نه پوهیږي شرط شپه تیر کړو د دلات امام شافعي رحمت الله علیه فرمایلی چونکه عرب کې استنجا فی الاحجار او وطن ګرم دی دا معلول بل علت ده نو چې معلول بل علت ده نو تعبد یې مونږ سره وو یعنی دا غیر مدرک بالعقل نه ده بلکې حدیث کې په خپل علت ذکر شوی دی پوهیږي نه چې د دلا حکم ځکه شپه تیر کړي ها دا عینه د صدارت د کلام واړي فینو لا یدری اين باتت یده نو دا اين مخ چې ذکر کول پکارو خدا جملې نه مقدم پکاري دا نه چې د ټول دنیا نه مقدم شي خپل جمله کې یقینا نه مخ کې ده اين باتت یده جمله ده او جملې په صدارت کې نه راغله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دا معلول بالعلت ده علت ذکر شوی دی اوس لاستونی اچولی دی جرابه اچولی داستانه اچولی ده نو دا لاس به وینځلی نو لاس موږ وینځل هر حالت کې ده په تیقظ کې وي که غیر تیقظ کې وي لاس وینځل مسنون دی خوشوي لا شنزل اسپو د اړو د شي نه دی او چارتام کې نو خلاص بنزل مسنون د درې زره فین لعدکم لا یدری این بات دی وای نه کان تطوف یدو او په دې دې نه پوهی چې د لاس په کوم ځای نه باندې ګرځېدلی نو وضو او ملحقات د وضو دا مخکې ذکر کړه اوس باب صفت وضو النبي صلی الله علیه وسلم دا اوګد باب ذکر کوي او په دې کې ګڼ احادیث دي په ګڼ احادیث کې د مسانی د عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول مخکې ذکر کوي د نه صحابه مسانی دي موږ به نشان دي کو چې دې کې د څومره صحابه مسانی راغلي نو ټولنا اولنې مسائل د عثمان رضی الله تعالی عنہ او باغی کې کوم مسائل اختلاف دي ان شاء الله ټول باغی کې ذکر کیږي او بیا دا دو مسائل مسائل د عثمان رضی الله عنہ مسائل د علی رضی الله عنہ دا په تفصیل راځي او د مسائل د عثمان او د علی نه علاوه یو خبر پاتې شوی نه بل مسند کې براش د نه صحابه نه مسانی او ټول نه اول په مسانی کې مسانی د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا څه